کومې طایفې چې د امام او د خلیفه په خلاف باندې راوځي هغه ډلې چې د خپل امام او د امیر او دغه د اطاعت نه سرغړونه کوي یو ډله ذکر شو چې طایفه ممتنعه هغه تاسو وپېژندله اوس دویمه ډله چې د خلیفة المسلمین په خلاف باندې راوځي د امام او د امیر په خلاف باندې راوځي هغه طایفه باغیه ده طایفه باغیه هغه ډلې ته ویل کېږي چې دا د مسلمانانو یوه ډله ده خو د اسلحو والا ډلې د اسلحو خاونداني او د امام په خلاف د په تأویل سره راوځي او تأویل وکړي د امام خلاف شروع کی د هغه امام خلاف شروع کی چې هغه دغه امامت ثابت شوی وي نو دوی کوشش کوي چې دغه امام د امامتۍ او دغه د خلافت نه سرغړونه وکړي او دغه بیطاعتي وکړي او یا دا ده چې د هغه په خلافت او د هغه په امامت کې نه راضي کېږي، د هغه په اطاعت باندې، دې ته اهل البغي ویل کېږي او دغه باغین دي او د امام ډلې ته د مسلمانانو د امام سره چې کومه ډله ده کوم مسلمانان دي ته اهل العدل ویل کېږي نو امام باندې چې کومه ډله خروج وکړي په یو تأویل سره او دغه خلاف شروع کی مسلمانان دي خو د اهل البغي ویل کېږي او د امام ډله هغه ته اهل العدل ویل کېږي او تأویل د دغه باغیانو هغه په دې طریقه باندې وي چې دوی دا ګمان کوي چې الکه امام ظالم دی موږ سره ظلم کوي د دې په وجه موږ د دې خلاف کوو برابر خبره ده که دا ګمان د دوی دا خطا وي او که صحیح وي که چرته دا ګمان خطا وي نو دا خو ډیره خطا خبره ده او که ګمان صحیح هم وي نو بیا به هم د امیر به طاعت نه کوي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر چا چې د امیر نه چې ولید یو کار تی ولید او غیبت غنه یا امیر سره ظلم وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کنه کچرته د امیر راولګي د خلیفہ راولګي استاد شام وي تا نه مال مو اخلي نو ته په غي باندې صبر کې دغه خلاف بنه کې دغه بیتوعات بنه کې نو دغه ته باغین ویل کېږي معززو څوک چې د امیر بې طاعتي کوي امیر ظالم وي که عدم ظالم وي خو دا تأویل کوي چې الکه امیر ظلم کوي په موږ باندې موږ ځکه خلاف کوو نو دا په دواړو حالتو کې دي خطا دي به د دغه خلکو سره جنگ کول د باغیانو سره د دې څه حکم دی نو الله رب العالمین په سورته حجرات نهم نمبر آیات کې موږ تاسو ته دغه حکم واضح کړی دی د انصاف کوونکو سره محبت کوي نو معززو ګور الله رب العالمین دلته امر وکړي چې فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله هغه ډلې سره وجنګيږي چې هغه زیاتې کوي بغاوت کوي باغېني تر دې پورې چې د الله رب العالمین امر ته د الله رب العالمین حکم ته غاړه کیدي نو دا امر د الله رب العالمین طرف نه په جنگ باندې د فئې باغې سره د تقاضا د وجوب کوي او دلته جهاد او جنگ دغه باغیانو سره دا فرض کفایي دی فرض عین نه دی یعنی که د مسلمانانو نه بعضی خلک د دوی سره وجنګیږي نو نورو باقی خلکو نه چې دی عظیمه فارغه ده هغه باندې به لازم دی چې خامخا د باغیانو سره جنگ وکړي او دا به د دې وجه نه د باغیانو سره جنگ کیږي که چرته باغیان پرې خودل شي نو دوی په ځمکه کې فساد کوي د دین امور چې دی هغه فاسدیږي د دنیا هغه کارونه هغه فاسدیږي نو د دې سره جنگ کول دا لازم دی او فرض دی په فرض کفایي سره د پاره د دفع کولو د فساد د مخ د ځمکې نه او د پاره د منع کولو د شر د دوی خو مناسبه دا د معززو چې الله رب العالمین دلته صلح مقدم کړی د امر مخکې په صلح باندې کړی دی لکه الله رب العالمین آیات کې وفرمایل فاصلحوا بینهما چې د دوی په منځ کې اصلاح وکړي نو اوله به د باغیرو د اصلاح کوشش کیږي صلح به ورته وړاندې کیږي دوی سره به داسې خبره کیږي چې هغې باندې اصلاح راشي که چېرې د دوی د صلح نه انکار وکړو او دا باغیان چې دی واپس نشو د خپل تأویل نه او د خپل عقیدې نه واپس نشو نو بیا به سره جنګ کیږي به سره قتال کیږي اوس راځو د دوی د زخمي حکم ته، د باغيانو او هغه سړي حکم ته چې هغه وتښتي د جنګ نه، نو معززو باغي چې کله جنګ پرېږدي د امام د اهل العدل جنګ پرېږدي او هغه سره مقابله نه کوي يا د وجې د زخم نه چې هغه ته زخم ورسېږي او دی د جنګ نه چې دی عاجز شي وتښتي او يا هسې وتښتي د قتال نه وتښتي د جنګ د معرکې نه وتښتي او يا داره چې حق ورته واضح شي او اسلحه کېږدي او جنګ پرېږدي او سمع او طاعت د امام شروع کړي نو جمهور علماء او فقهاو په نيز باندي د دغسي زخمي او دغه رنګي هغه مدبر چي هغه شا راواړی وتښتي د دي دواړو وژل دا جائز نه دي او دا حرام دي چي دا قول د حنابله وو د شوافعو د ابو حنيفه رحمهم الله دی او امام ابو حنيفه رحمه الله پکې دا شرط هم دي چي ان لا ينهزم الى فئه يعني که شکست يې وخوړو نو که خپلي ډلي ته نه تښتيده بيا به نه وژل کيږي فإن انهزمو الى فئة جاز عند الاحناف قتل مدبرهم والاجهاز على جريحهم وای که چرته دا باغین شکست یې وخوړ او خپل ډلې ته تښتیدل نو بیا د زخمی وژل هم جایز دي او دغه رنګي او دغه رنګي تښتیدونکي وژل هم جایز دي چې شا راواړي هغه هم وژني خو راجحه دا ده چې شا راواړی او یې زخمی له ونیسي نو دا به نه وجني ځکه دې مسلمانان دي په اصل کې صرف خطا شوي دي باغین دي نو زخمی کېدو سره او د دې په تختیدو سره هغه کوم شر چې هغه دفع شو او که به جنگ ته واپس شو یا خپل ډلې ته لاړل او جنگ کوي خو به سره مؤمنان او مجاهدین جنگ کوي هغه شر بل دفع کوي اوس حکم د اسیر د باغینو چې د باغینو اسیر ونیول شي یو کس نو حرام دي د جمهور علماو په نسبت باندې د دې وجل هغه به برابره خبره ده که دا باغي کوم چې نیول شوی دی دا خپل ډلې ته تختیده او کنه تختیده ځکه هدف د قتال د دوی سره دوی سره چې مؤمنان دا جنگ کوي د دې لپاره کوي چې د دې شر دفع کړي او دې دفع کړي چې اسلام ته ضرر ونه رسي مسلمانانو ته ضرر ونه رسي فساد خور نه کړي صرف جنگ د دوی سره مقصد نه دی او کله چې یو باغي اسیر کړی شو نو دغه هغه شر چې د هغه د پکړی شو د په جری کولو سره د بندي کولو سره هغه مقصود حاصل شو نو به مؤمنانو مې لازم ده چې د باغي ونیسي او دا جیل ته واچوي تر دې پورې چې دا فتنه تر دې پورې چې دا فتنه ختمه شي او په محبس کې او جیل کې به د ده عزت کېږي د ده به اکرام کېږي او حق ته به دعوت ورکولی شي الله نه امید دی چې الله رب العالمین د ده په زړه کې خیر واچي او دی د فساد نه تیر شي او هغه اموال چې کوم دوی ته تاوان رسېدلی په جنګ کې نو دغه مالونه د دوی دا ټول ضایع دي کوم ویني چې په جنګ کې توی شوي دا ویني عبسې دي دا ویني هدر دي او د دې هیڅ زمان او تاوان نشته دی او هر چی مالونه دي د باغینو دغه رنګي زنانه او ماشومان دي نو دا مالونه غنیمت کیږي نه زنانه او ماشومان دا وینځي کیږي نه او دا غلامان کیږي نه دا د ټولو اهل العلم دا د ټولو اهل علم اجماع ده په دې خبره باندې ځکه دا مسلمانان دي او د مسلمانانو د وینو او د مالونو نه منګه منکړی شوی او هر چې هغه ویني دي چې په جنگ کې تویږي نو دا د ضرورت د وجې نه دا کار شوی دی چې کوم ځای شوی دی په جنګ کې او وروسته د دوی نه چې کوم مالونه پاتې کېږي کوم زنانه او ماشومان دي نو د هغې غلامان کول او انځي کول دا حرام دي او دغه رنګ د باغیانو سره داسې جنګ کول هم جایز نه دي چې هغه مکمل ختم کړی شي قتل عام کول پکې جایز نه دي مثلا لکه فدایي پې سړی وکړي لکه مخکې منجنیق او منجنیق به ورته لګو صحابه هغې باندې به ویشتل او اوس لکه فدايي شو داسې توفونه راورول اوان ورول پی دا د باغیانو سره په جنگ کې دا جائز نه دي چې مطلب عمومي تاوان هغه ته ورسیږي او عمومي قتل عام پکې وشي خو که چرته ډیر ضرورت راغی او د دینه علاوه کېدل نو به جائز دي د ضرورت په انداز باندې او مړي د دوانو طرفونو نه دا د دوی حکم څه دی؟ نو اهل العدل چې کوم دي د امام ډله دا شهدا دي او دوی دا خپل نفس د الله رب العالمین د دین په دفاع کې وړاندې کړی نو دا شهیدان حسابولی شي ځکه د الله رب العالمین په دې حکم او امر باندې عمل کړی چې فقاتلو التي تبغي نو دوی حکم باندې عمل کول د دې د دې امر په اساس باندې هغه جنگیدل دي نو هغه شهیدان دي نو دغه سره به هغه معامله کیږي د شهدا سره لکه عام شهدا سره چې څنګه معامله کیږي یعنی په خپلو جامو کې به خښول شي، جنازه به پرې نه کېږي، غسل به نه ورکول کېږي او هر چې د اهل البغي مړي دي د باغیانو نو دا د مسلمانانو مړي دي خو دا فتنې والا مسلمانان دي دا شهدا نه دي دې ته به غسل هم ورکولی شي کفن به هم ورکولی شي مونځ به هم پرې کېږي نو معززو مسلمانانو او مجاهدینو وروڼو دا هغه طایفه باغیه وه چې تاسو وپېژندله الله رب العالمین دې زموږ ستاسو په صفونو کې باغیان نه پیدا کوي او رب العالمین دې زموږ ستاسو په صفونو کې انتشار او دغسی د فتنی والا مسلمانان نه فیدا کوي وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه اجمعین